اووه شوبلې یې ویجاړې شوې د هرات ولایت په رباط سنګي کې درې ټنګونه تخریب یولس عسکر قتل څلور ژوبل او جګړه لا دوام لري د پکتیکا ولایت په سراوزه کې اته تنه کمانډو عسکر مړه او ټپیان شول. د هلمند ولایت په لښکرګاه کې په پوسته برید اووه مزدور سنګوریان مړه او ژوبل شول. د فراه ولایت مرکز او بلابلوک کې د مزدور دښمن د اکمالاتي کاروان دوه ټانګونه ویجاړ شول. د کابل ولایت په سروبي کې د دښمن عملیاتي قوه له ماتې سره مخ شوه شمدې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمدې د هر یو دښمن د لنډې کوسې او سولې په سیمو د خپلو یرغلګرو بادارانو په هوایي ملاتړ د سیمو د بیرته نیولو په موخه ګڼ شمېر مزدور عسکرو، پولیسو او اربکیانو پراخ تعرضي بریدونه ترسره کړل چې لله الحمد د مجاهدینو غاښ ماتونکي ځواب سره مخ او سختې جګړې ورسره ونښتې جګړې چې پکې له سپکو او درنو او خښ کړای شوو ماینونو څخه پکې کار واخیستل شو په پایله کې دښمن له شرمنده ماتې سره مخ او په تیښته مجبور کړای شو د یاد ولایت د دیراود ولسوالۍ اړوند د زرتالي په سیمه کې پرون سهار پنځه بجې د جتانو په پوسته وسلوال برید ترسره شو چې په پایله کې درې تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول او یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د چورې ولسوالۍ اړوند د سرې د کمربند په سیمه کې تېره ورځ ماسپښین درې بجې یو تن مزدور پولیس د دراسکو په مټ قتل او یو بل ژوبل شو د هرات ولایت په رباط سنګي کې درې ټانګونه تخریب یولس عسکر قتل، څلور ژوبل او جګړه لا هم دوام لري. پرون سهار یو ځل بیا د مزدور دښمن په هغه مالیاتي قوه چې د هرات ولایت د رباط سنګي ولسوالۍ اړوند د نهر سیاد او سګبر سیمو ته راوتلي وه وسلوال بریدونه او د خښ کړای شویو ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې. د بریدونو او چاودنو له امله د دښمن درې ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ یوولس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او څلور تنه نور یې ژوبل شول په سیمه کې اوس هم له دښمن سره نښتې دوام لري چې په اړه نور جزئیات به یې وروسته خپاره شي په نننۍ جګړه کې تر دې مهاله یو تن مجاهد زخمی شوی د پکتیکا ولایت په سراوزه کې اته تنه کمانډو عسکر مړه او ټپیان شول د رارسېدلو خبرونو له مخې تېره ورځ د پکتیکا ولایت سراوزي ولسوالۍ بازار ته نږدې د ګوډاګۍ ادارې په کمانډو عسکرو چې پلي روان وو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ تکتیکي چاودنه وکړه. خبر وايي په دغه چاودنه کې دوه تنه عسکر ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. د هلمند ولایت په لشکرګاه کې په پوسته برید اووه مزدور سنګوریان مړه او ژوبل شول. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اړوند د درېیمې حوزې د بولان د نمرو په سیمه کې بیګا ماښام اوه نیمې بجې د مزدورو سنګري اربکیانو په پوسته د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې اووه تنه سنګریان مړه او ژوبل شول. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوزیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د ګریشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ د حیدرآباد په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک بیګا مخستن اته بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شو د برید په پایله کې یې پوسته په ټولیزه توګه فتح او په کې میشت شپږ تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول او پاتې یې په تیښته ولاړل. په پوسته کې له دښمن څخه درې کلاشینکوپونه، یو ثقیل، یو راکټ او ګڼ شمیر مرمۍ او مهمات د مجاهدین لاس ته ورغلي. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوازیان نه دی اوښتی. یو بل خبر زیاتوي چې د ګریشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د شیندک مانده په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک د مزدور عسکرو په امنیتي پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو وسله وال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، له لږ مقاومت وروسته پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت پنځه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او پاتې په تیښته ولاړل د پوستې ودانۍ او پکې ولاړ یو کورولا موټر د برید په مهال سوځول شوی په پوسته کې له دښمن څخه درې کلاشینکوپونه یو کارمولی ټوپک، یو چریکي هوان، یو خفیف او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدین لاسته ورغلي. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د ګرشک ولسوالۍ اړوند د پارچاو په سیمه کې بیګا ماخستن اته بجې د مزدورو پولیسو او اربکیانو په پوستو مجاهدینو وسله وال بریدونه ترسره کړل. د بریدونو په پایله کې څلور تنه اربکیان مړه او ژوبل شول. د بریدونو په مهال دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي او یو بل خبر وایي چې د نادعلي ولسوالۍ اړوند د ماتکي په سیمه کې بېګا ماخستن اته بجې د مزدور عسکرو په پوسته د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شو. د بریدونو په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د یادې ولسوالۍ اړوند د کوچیانو او دراهي په سیمو کې بیګا ماښام اوه بجې دوه تنه مزدور پولیس د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول چې یو یې ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. د زابل ولایت په مرکز قلات کې شوبله ویجاړه درې مزدور عسکر قتل او درې تنه نور ژوبل شول. د زابل ولایت د مرکز قلات بازار ته څیرمه د ګاګرۍ د پوستې یو تن پیردار بیګا ماخستن اته بجې د لیزر په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو همداراز لږ وروسته یادې پوستې ته ور روانه شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ والوزول شوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شول د یاد ولایت د نوبهار ولسوالۍ اړوند د لوړګي د شیخو کلي ته څیرمه پرون مازیګر څلور بجې د کمین په ترڅ کې په مزدور عسکرو وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل دوه ژوبل او پاتې په تیښته ولاړل د خوست ولایت په علي شیرو ولسوالۍ کې رینجر ویجاړ پنځه تن عسکر ووژل شول تېره شپه شاوخوا درې بجې د خوست ولایت علي شیرو ولسوالۍ اړوند ببرک تاڼې سیمه کې د ګوډاګي دښمن د کمپاین له عسکرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې جګړه هغه مهال پیل شوه چې یادو عسکرو په سیمه کې د مجاهدینو په مرکزونو د چاپې وهلو هڅه وکړه خبر زیاتوي جګړې نږدې پنځه ساعته دوام وکړ او په لړ کې د دښمن پنځه تنه عسکر ووژل شول او یو عراده رینجر یې هم په ټولیزه توګه له منځه لاړ په جګړه کې د الله تعالی په فضل سره مجاهدین ته هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی جګړه د دښمن په شرمېدلې تېښته سره پای ته ورسېده د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې ټانګ ویجاړ پنځه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د خواجه خدر په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور عسکرو په ټانګ د خښکړای شوي ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله ټانګ ویجاړ او پکې سپاره درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول د یادې ولسوالۍ اړوند د ګراني په سیمه کې پرون ماپښین دوې بجې د مزدور دښمن په هغه اکمالاتي کاروان د ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې د فراه ولایت مرکز پر لوري روان و. د چاودنې له امله د دښمن یو ټانګ ویجاړ او پکې سپاره مزدورانو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د همدې کاروان یو بل ټانګ د فراه ولایت د مرکز اړوند د شمالګاه په سیمه کې د خښ کړای شوي ماین په مټ ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او یو بل خبر زیاتوي چې د بلابلک ولسوالۍ اړوند د شیوان په سیمه کې د فراه مرکز ته پر غځېدلي سړک یو تن مزدور پولیس د لیزري وسلې په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. په مهترلام کې څلور عسکر مړه او ټپیان شول. د راپورونو له مخې پرون سهار شاوخوا لس بجې د لغمان ولایت مرکز مهترلام اړوند ګمبه سیمه کې په مزدور عسکرو د مجاهدین له لوري برید ترسره شو. د معلومات له مخې په دغه برید کې دوه تن عسکر ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول. په نښته کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. د ننګرهار ولایت په پچیراګام کې چاودنې درې تنه عسکرو ته مرګ ژوبله واړوله تېره ورځ سهار شاوخوا لس بجې د ننګرهار ولایت په چیراګام ولسوالۍ اړوند لاندې صبرګډل سیمه کې په پلیو تېرېدونکو عسکرو د مجاهدین له لوري د ښخ شوي مین په مټ چاودنه وشوه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې یو تن عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول د کونړ ولایت په چپه دره او سرکاڼو کې په پوستو بریدونه وشول تېره ورځ غرمه شاوخوا یولس بجې د کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ اړوند د ټارګل سیمه کې د کړپي په نوم پوسته باندې د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په وسیله برید ترسره کړ خبر وايي د برید په مهال دښمن ته ځاني او مالي زیان واوښت مګر دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی دغه راز تېره شپه یولس بجې د یاد ولایت سرکاڼ ولسوالۍ مربوط د کلاسر په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په وسیله برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د بادغیس ولایت په آب کمري کې د دښمن عملیاتي قوه له سختې ماتې سره مخ شوه. د بادغیس ولایت د آب کمري ولسوالۍ اړوند د دې په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې د مزدور دښمن په عملیاتي قوه د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال بریدونه ترسره کړل د بریدونو په پایله کې مزدور دښمن له سیمې نه د تلفاتو په لیدلو سره په داسې حال کې وتښتید چې هر لوري ته یې وارخطا ډزې کولې د دښمن په ډزو دوه تنه کلیوال زخمیان شوي د یاد ولایت د مرکز قلنو اړوند د ځنځیر باغ په سیمه کې د مزدور دښمن په موټریزه ګزمه وسلوال برید ترسره شو برید چې کابو یو ساعت یې دوام وکړ په پایله کې د دښمن یو ټانګ او یو رنجر موټر ویجاړ دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل پاتې یې په تیښته ولاړل مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د مرغاب ولسوالۍ اړوند د اکازو په سیمه کې بیګا ماخستن نهه بجې د مزدور دښمن یو تن ماین پاک عسکر د ماین په چاودنه کې ځای پر ځای قتل او یو ساتونکی یې ژوبل شو. او یو بل خبر زیاتوي چې د یاد ولایت د غورماچ ولسوالۍ اړوند لوی قرارګاه ته څیرمه پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن په پلې ګزمه د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شو د دایکندي ولایت په ګیزاب کې په پوستو بریدونه شوي چې په ترڅ کې درې مزدور عسکر قتل شول بیګا شپه درې بجې د دایکندي ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د خلج د زین په سیمه کې د مزدور عسکرو په پوستو وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې د شپې تر څلور نیم بجو پورې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. په پیښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی. د فاریاب ولایت په قیصار کې قومندان قلندر د ماین په چاودنه کې ووژل شو او د یاد ولایت په دولت آباد کې یو اربکی د لیزري وسلې په مټ ووژل شو. د کابل ولایت په سروبي کې د دښمن عملیاتي قوه له ماتې سره مخ شوه. پرون سهار شاوخوا اووه بجې د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند د جګدلک او انار سیمو کې د مزدور دښمن په عملیاتي قوا د مجاهدین له لوري د سپکو او درنو وسلو په وسیله بریدونه ترسره شول. یاده قوا نوموړو سیمو ته د عملیاتو ترسره کولو په موخه راغله، خو د مجاهدین له کلک غبرګون سره مخ شوه. د خبر په اساس جګړې تر شاوخوا یولس بجو پورې دوام وکړ او په پایله کې نوموړې قوه د ځاني او مالي تلفاتو په لیدلو سره په خورا بد حالت کې بیرته له سیمې وتښتېده. د پروان ولایت په سیاګرد کې یو پولیس مجاهدین ته تسلیم شو. د رارسېدلو خبرونو له مخې تېره ورځ د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ اړوند د خشکو درې اوسېدونکی یو تن پولیس حبیب الرحمن د عبدالواحد زوی له خپلې دندې لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شو. خبر وايي نوموړی د حقایقو په درک کولو او د دعوت او ارشاد مسولینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کړکېړن صف څخه رابېل او مجاهدینو ته تسلیم شو. د خبرونو پای.